ته پر را باندې کله وقف کې کنه نو چرته دا جیم در نه ډک نشي را هډه کده کنه چې وال فاجو نو را ډک داسې نه وي چې وال فاجو بعضی خلک د را د وجی جیم هم ډک وایي دا صحیح خبره نه ده دا خو وقفا خبره ده هر چې ته وقف به نه کې نو قلقله د جیم صحیح ادا کا کسره ته ممایل کو د دې خبرې نه چې ته جیم صحیح ادا کې الته شدت ته دلته مقابله کې څه شی توسط ته نو د دې وجه نستا نطق کې نقصان راشي نو حمس به پکې نه کې بیا ورپسې وای دی لا تجهر دا کلمه د تجهر درې ځای راغلې ده ولي په دې ځای کي جيم سره ها راغلې ده نو چرته د دې ها د وجې دا جيم کمزورې نه شي ځکه په ها کي خفا ده پټواله ده او جيم کي خوځ شه ده سرګندواله ده پکې جهر ده پکې شدت ده پکې نو چرته د پټ حرف د وجې سرګن حرف سنه کي پټ نه کي په ها کي صفت د خفاشتا تا ماته رایاد کړئ څه وخت کې چې دا پاڼې درته راوباسم دا د صفاتو د هر حرف صفات چې په شعرونو کې ذکر دي نو تاسو سره په پاڼه پرته وي معنی یې شول نو ګوره د جیم سره دا ها مرګره د پس کې په اسمات کې په استفال کې په انفتاح کې ګوره اول د دې وجې نه خو په قاعده کې طالب باندې ها یې زده کړي، یو یو ټکی یې زده کړي، جیم یې زده کړي، تا یې زده کړي، هغه یو یو چې پوخ شي بیا یې ورته مفردات ایښي. شابه ووایه، قتل، جمع. دا رنګ لا تجهرم دی وای کدا کدا معنا شو وکشترا دلته نشین ذکر کوي دا خو یو حرف ذکر کوي کنه بین تفشیه مع الاسکان الکه د دې شین تفشی سرګند تفشی خو پیژنې کنه انتشار الريح في الفم، خوله کې اواز او هوا خوره شي، په وقت د ادا کولو د شين کې وايي، اش، ش، وايي دغه تفشي په شين کې څه کا؟ څرګنده کا. وايي، ان الله اشترا. دارنګه چی یاشین مشدد راشی وکذا همدارنګه المشدد منه مشدد ددی شین نه نحو لک مبشرا لک مبشرا ددی خیال وساته الا مبشرا ونذيرا واي الا مبشرا الا مبشرا نو لکه څنګه درته وې د ساکن خیال وساته نو ادا سي د مشدد خیال هم وساته دغه مشدد هم ساکن حقیقت کنه دو حروف اول ساکن به متحد بیا وای او غیر ذاک کقوله فی شانی زمونږ روایت او قرت شأن نو بعضې کې شان د حمزه په الف بدلېږي بعضې لکه قرات د ابو جعفر صاحب د شان شان قران کریم کې بعضې ځایونو کې راغلی درې ځایونو کې وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن او خصوصا دا چا په قرات کې به ډېر خیال ساتي به دي شأن کې چې د چا په قرات کې حمزه ده لکه زمونږه زمونږ قرات څنګه ده شأن نور کې غشان ده غوسان ده بیا گزاره کوي خو شأن د لګران ده نو کله کله همزه به درنه دا شين راښکي او څه به وشي اواز به بدل شي نو که همزه کې شدت ته نو چې شدت ته پکې نو شدت شین کې چې دراو د جیم دې جوړ کو ځکه جیم کې شدت ها نو بیا بشي کل یوم هو فی جان نو غلط بشي جیم شین شو کنه نو جیم شین پسې څه دي یاد کنه ته یا ذکر کوي اوس مصنف رحمه الله یا دا اخیری حرف د حروف شجریونه او ناظم سے پس د شین نه ذکر کده دي ته اشاره کوي چې دا د شین نه بعد نو خو د په کمی یا باندې شروع وکا یاګانې غډر شي دي د پیای ماده باندې شروع وکا اصل کې د تنبيهات ذکر کوي په دې قصيده کې د حروف یو یو نو ګور یا په دوه قسمه ده په اعتبار د مخرج سره او تلفظ سره یو یا یې ماده ده چې هغې ته ماده جوفیه ساکنه وایي هغه یا چې ساکنه یو مخکې تی سي کسره یي دلته دغه یا مراد د پدې شعر کې دویم هغه یا ده چې هغې ته یا شجریه وایي چې هغه متحرکه ده د هغې ذکر به ناظم صاحب په وروستو شعر کې کوي. واو مد ده او الف مد ده دا ادا که بغیر زیادت بغیر د زیادت نه زیادت پکې مکوا فل مد په مد کې دې کې چې کم مد پای کې به زیادت نه کې او تاسو مخکې ویلو چې مد اصلي هغه په سبب باندې موقوف نه وي د سبب ته محتاج نه چې سبب د حمزه د یا سکون دی نو څومره مقدار به شي بیا دو حرکت یو الف مقدار به شي قصر چا چې دینه زیات کو نو بیا دا صحیح نه ځکه وای بغیر زیادتن هلکه زیادت پکې مه کوه چې په څه ځکه مدیستی دی کنه او مدیستی خو لا یتوقف علی سبب معین اپ څه سبب باندې موقوف نه یو د دې وجنه زیادت به پکې نه کې نو هر زیادت چې د حد طبيعي نه د آمد وېستو خو ګوره دا کلام د ناظم صاحب هر مد ته شامل دی ښا هه ټیک د چې په مد طبيعي کې به زیاته نه کې لکه ما د طبيعي رستو حمزه نشتا شد نشتا سکون نشتا یو په مقدار به وګده خو که چرته رال حمزه او سکون او شد نو بیا خپل مقدار ده کنه ته پوه نه شوې بیا به د خپل مقدار نه زیاته د مد لازم ځان ته مقدار دی درې الفه، مد متصل ځان ته مقدار دی، د مد منفصل ځان ته دی، مد عارض وقفي ځان ته دی، مد البدل ځان ته دی. که پوه نه شوې په خبره نو هر یو مد ته دا خبره شامله ده چې بغیر زیادت فی المد زیادت به نه کې بیان او سرګندواله د دې یا بکه دا پتا لازم ده کلا ان حرکت کچرته د عربانه حرکت راغله په دې یا باندې حرکت راغله او یا متحرکه وا مثال به څنګه وي کله سعيها لك لسعيها کسره پر راغلی کنه لسعيها راضيه لسعي نو یا خپل هم د دوو کسرو نه جوړه دا او کسرم پر رااله نو څو کسرې شوې سم ډېرې کسرې شوې درې ها وکبغيكم نو په دې شعر کې ناظم صاحب مثالونه ذکر کړل او بیا رستو د یایلین مثالونه هم ذکر کوي او نور عام مثالونه هم ذکر کوي وکمثل احیینا ويستحيي ومثل البغي د تاسو دي کی ها اه صحیح او بعضی کې راځي و مثل الغی تا د کوم غی دی او ته بغی ها ها ستا ستا نسخه بدله ده وکمثل احیینا احیینا دا قران کریم کې په دې صيغه باندې په سلورو ځایونو کې راغلي نغه پسې به چرته موس کړی نو وی ایا کده کې ایا کا مې دا دویم صحیح دی وی دغه مې وی هم دغه مې وی وی کنه چې ګوره ما ورلې فاتحه کې سوار لس تشدیدونه دي او د دې باره کې یو منظومه دا به درله سوخ کې ان شاء الله په یو نیمه ګنټه کې خلاصه کم چرته به وګورم ما در یاد کړئ چې اپانې ورل درکم د فاتحه باره کې منظومه لیکل شوې د دې شدونو باره کې او تر دې علما کرامو قول کړی چې چا په فاتحه کې تشدیدونه صحیح ادا نه کړ مونږ یې ونشو ځکه فاتحه خو یو اهم جز دی په موږ کې نه شي نو بعضې پکې ایاک نعبد ای مت پکې کوم ځای کې راغلی دی ایاک نعبد چې او داس کې او ګټای د سپینه پاتې شي لومواله ورته ونه رسي او داس شوی او چې یاد یې اودس کړی او نری غونتې باد در نه وځي مات شوی خبره کوه اودس ماتي که نه ماتېږي که نه ستا پګړه زم نه ماتېږي ماتېږي که نه ماتېږي معمولی خبرې کوو ښه معمولی ځای اوس دی اودس نه کېږي معمولی غونتې دغه پاټو شو نو اودس څه شو مات شو لسو روپو لوټ چا درکو او معمولی غونتی هغه نمبر ته در شوی مانګک مانګک ته خوړلې علي نه علي خپل طعام در چاکی خو او معمولی غونتی جمال کوټه پکې جاوا چولا خوري دا معمولی خبرې دي خا دا ټول خبرې درکنار کنه موضوع الاستشهاد د اوس راځو قران کې غلطي معمولی غونته جایز ده لکه مثلا بعضی خلک مړه دا دومره خبره خو نه ده کنه نو جمال کوټم لغونتی وول دی نه غواړه دغه هم لغونتی او تولې په مات شو ګټي هم لګاو چې وول او داسو نه شو نورو کې لګ لګ کې نقصان راځي او صرف د قران دا په دوره خبره نه ده وایي خود دوره خبره نه چې ته اوس پوېږي نه نو هغه بل ورځ رالی وای نن رالی وای وای کراچۍ کې ما دوبۍ کې یادول غالبا بار یادول ما ستا هغه ځای نه به ستا تجوید به اورېدو امي سړی و که نه او دا دې هم پکې ویلي چې شیخان قرآن غلط وایي مشایخ که نه نو ما ورله مې په ایمان یې وایي سمې وایي مې ما خیر د مشایخ نه دي یاد کړي ما مولیان یاد کړي زه اکثر وایم علما علما ځکه موږ طبقه د علماو نه نو د ځان غم په کار درسته به نور غم کو نو مې دا مې کړو مې صحیح وای نه صحیح خو نه چې بار سو پاتې شي غلاړو ضرورت نشته چې موږ ولا بیان شروع هغه به څومره څومره واقعیات کتلی چې چا به غلط ویلې بل به دې ځای نه نیولې چې څه کوي بار خلک دا غمونه نه کوي دا خو د دې ځای کار دی چې وای د پلار مونږ سره مولا او دن وسه مولا دی نه کړ وسه به مولا یو دی جمعات نه بوزي نه ها توت ملوک صاحب چې کوم در دی د نیکونو نیکو هغه دی جمعات کې امامتي کړي وا نو کړي دی وکنه بس لکه چې نو ورځي قران زه په یو ځای کې وم د جمعات کې نه مرګره وي موږ مرګره جمعات چې کوم نږدې په سعودي کې نو یو یاره د کس دلته کې مونږ کوي نو جمع د دې مخکې کوي زی ورله یادول جمعه د دره د جمع وکا نو هغه ځکه جمعات کې او کمره کسان را جمع او پس را جمع شو خبرې هغه جمعات کې کوم مولا د بنگلاديش وې د لړکاو وی دې لرګو ته دا تلاوت مو مضبوط برابر نه دی نو بیا ازمون چې کومرګره ورو چې د امامتي نه کوي نه مولې زه امامتي نه کوم چې کومې جمع لزر اعظم زب جمع کوم همې زه امام کېږم نه ځکه امامتۍ کې بیا ته لوی بیا به پروتي بانګونه به مې بس جمعات به بس لکه بیا بوخ ساتي نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه دا غمونه نه کوي چې موږ سره د امام درې کاله مونږ وکړو هغه کاروالي له ګوري او موږ سره ګورو موږ اصل او نسل ګورو چې را د پلار دلته کې سبق ویل او خول او چاله کنه او خول امامتي کړي او کنه وکړ 50 کاله د پلار امامتي کړي هغه هم غلط وي دیم غلط وي لوی ځان که درځي خو کېنه که نه درځي زموږ له بچي مه تباه کوه ته هغه علم له پکې سبق ښې د ټولې محلې څومره ماشوماني ته ورشه په دې جماعتونو وګرځه او ناستي ولا ماشومان غریبانان خلک را لیږي چیم راړي پیسونه هم داخله وي ټیمونه هم پکې ضایع کیږي ادا غال دی یقینو که نشته بس څوک امام زغاوی زه په خوځګارو ځای کتاب لیکلو انا کا دغه نو من یم چې لا پکې دومره دومره عمیق بسو ورته په تجوید کې ها وکمثل احیینا نو ګور څنګه به احیینا وا احیینا یستحیی قرآن کریم کې راځي ویستحیی نساءهم ویا دوا یاګانې راغلي نو دواړه څرګندې کا مد جی مواز پکې پیدا کوا مد شین او م پکې کمې کوا م زیاتې کوا ذکر للحرف میزان فلا تک طاغیا فيه ولا تک مخسر الميزان تیر شوی کنه کنه را روان دی او نو د دې لپاره خپل وزن د هر حرف د لپاره ومثل البغي بعضی کې داسې راغله بعضی داسې مثال وي ومثل البغي كما جاء في القران دا برسواتيانو غبغتې شي بیا وزن نه برابرېږي نو نو دواړه یو ځای شوي دي نو یو د بل نه جدا که په ادا کې ورنه معنا به بیا بدل شي که څه نقصان دی پکې وکړو سوره ټایم د مونږ لا شتله لا تشربن هل جیم ان شددتها فتكون معدودا من اللحان دا خو ډیره مزیدار خبره کړې ده او په دې کې ډیر خلک واقع کیږي دا دغه یادای شین شین دا خبره شاده یا بیا دوباره شروع وکنه صحیح شو د یا یاد یا مګر وډاو आवाज د یاد شي د جیم سره ان شدت تها کچرت تا مشدد کا ته به هم بیا غلطي وکړي او لحن هغه غلطۍ ته وي چې په تجوید کې کیږي فی یوم مع قالو وهم ونظیر ذا لا تدغمو یا معشر الاخوان فی یوم مع قالو مع قالو و نظیر ذا لا تدغمو دلته اوس دا خبره در لګی لکه کم ځای کی دوه یاګانې جمع شوی یا دوه واونه نو غوره ارزه کې ادغام نه کیږي چې ته راشه ادغام مثلین دی وې راځه ادغام مثلین دی نه لګ به ورته سالی او ګوره به اوس دې ځکه فی یوم کې ادغام کیږي نکی اولی نکی اول یا ماده د مدغم موږ ویلو دی یا ماده ادغام په بلی یا کې نکی دا د تپال مفید کې تیر شول او علامه جمزوری صاحب ذکر کړي په کنز المعانی کې او د دې مثالونه نور ونذير ذا او د دې په شان نور مثالونه لکه څنګه فی یوسف آمنو وعملوا الصالحات او دا منصوب هم صحیح کیږي ونظیر ذا حتی بشي په محل فی یوم هغه نسب ده ځکه مفعول مقدم ده لا تدغمو ده پاره لا تدغمو، تاسو په دې کې ادغام مه کوئ، یا معشر الاخوان، ای ډلې د روڼو، تاسو زما روڼه یې، سخاوي صاحب وایي، نو تاسو لږ تجوید زده کوئ او دا سه مه کوئ. د دې دا نظیرونه به ان شاء الله بیا وایو بس نور په کوم رسشتنه دا شعر بس ان شاء الله تقریبا پوره شو او روشنايي به بیا واچو کنه وصلی الله تعالی علی خیر خلق الله علیه وسلم